مننه همدارنګه زموږ یو بل اورېدونکی شراف الدین لیک را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده وایي که یو سړی بې له شرعي عذره ځان ته د سیک یا هندو نسبت وکړي نو د ده ایمان ته کوم ضرر رسېږي العیاذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله حضراتو پر خپل ځان باندې حکم د کافر کول دا سړی یقیني په کافر که مجاهدین حضرات را ولاړ شي پر ځان یو به برڅکې راټینګ کړي او دې اراده ولري چې یا سر ور غچي کړي یا ور وخوري او دی وایي چې نعوذ بالله زه خو هندو یم دا سړی په دغه ځای کې کافر شو قسم د مخه مسلمان دی اوس اسلام ووتی دا کلمه د کفر د روانو مدینې طیبې ته مشرکانو په لاره کې ټینګ کړي باره ول چې ته کافر سه کنې وژنو دي نو هغه الفاظ چې د کافرانو غوښته د دې مؤمن مسلمان سره په شان کې د رسول خدا علیه السلام هغه الفاظ د دې صحابه تر خلوه دغه څه وویل یعنی چې کافرانو ته غوښته هغه د وکړه دلته چې مدینې منورې ته ورسېدې کافرانو خو معاف کړي هیله کې خو وعده یې ورسره کړې وه که دا کلمات د کفر څه ووایې نو تا هیله کوو که نه وژنو دي د ده دا یقین شو چې وژني مې او په دغه ذریعه زه پاته کېږم نو یې هغسې وکړه چې کافرانو غوښته مدینې طیبې ته چې ورسېد او دا سترګې ولګېدې پر علیه السلام مبارک چغې کړې نارې یې کړې بغارې کړې زړه کې مې ایمان ټینګ اما یعنې په خوله کې مې ډول د مجبوریت په خاطر چې وژلی مې نو علیه السلام مبارک ورته ویل ان عادو فعدو که د دې بده کافرانو دغسې عمل وکړي ته هم دا د زړه اطمینان ته عرض کوه چې دغه پرې نه او آیات مقدس وحی سماوی هم پر دغه مضمون رااله و دنیا علیه السلام مبارک ته الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان کافر خو کافر دا بد د پر جهنمی کلمه د کفر که هر چا ویل پر رضا هغه کافر سو مګر نه هغه څوک چې مکره سي مجبور سي او زړه په ایمان مطمئن وي زړه کې ایمان ټینګ او کامل دغه محاط نو حضراتو دا وزان ته سکیا اند ویل یا وزان ته کافر ویل دا په دغه ضرورت کې روا کیږي چې یا قتل وي یا قطع د اندام شخصا وایي تا وژنم یا ستا لاس در پرې کوم حتی چې قریب د ده واژه وه ده ته نه روا کېږي دا کلمه د قریب لاس و پښې ور پرې کول ده ته نه روا کېږي شخصا چې د هغه سړی واژه یا د ده اندام قطع کاوه نو شریعت اجازه کړې ده دا سړی چې بې له عذره ځان ته سیکو هندو وایي، حضراتو دا د هغسې سیکو هندو دی د خدای په غضب دې اخته شي چې دا الفاظ دی مستعملوي بې ضرورته که مسلمان هم په کافر شو نعوذ بالله من الکفر والسلام.